دارنګه تعارض الرفع والوقف د شاز منکر معل افراد او غرائب سره دارنګه د مزید فی متصل الاسانید سره نو دا نور انواع خو مصنف رحمت الله علیه ذکر کړیو د شاز بیانم شوه او منکر معل د افراد بیان په ابتدا د کتاب کې شوه خو مزید فی متصل الاسانید دا مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړی چې دا اهمه نوع ده د انواع د علوم الحديث نه نو دا به اختصار سره ان شاء الله ذکر کو هل مزید فی متصل الاسانید او د زیادت الثقه په منځ کې فرق دا دی چې زیادت د ثقاتو کله مقبول وي کله مردود وي لکه مخکې د هغې وضاحت ذکر شو او هر چې مزید فی متصل الاسانید دی نو دا نوع د ضعیف ده په دې کې دا نشي راتلی چې کله دې دا قبول وي کله دې رد وي چې په خپلو شرطونو باندې په یو اسناد کې دا خبره ثابت شوه چې دا مزید فی متصل الاسانید ده نو دا به نوع د ضعیف وي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې تعریف نه کړي بلکې په مثال سره دا واضح کړي چې دا مثال لې اول تعریف چې د دې نوع کړه د نوغه امام ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحديث کې کړی داسې تعریف دی هو ان يزيد راو في الاسناد رجلا لم يذكره غيره دا مزید فی متصل الاسانید دی لوی چې یو راوی په اسناد کې داسې رجل او راوی سیوا کی چې د دنه علاوه غبل چانی ذکر کړي د دې نوم نه همدا څرګندېږي چې مزید فی متصل الاسانید څه لوي چې یو متصل اسناد کې یو راوي سیوا کې د دې جامع او مانع تعریف هغه دی کوم چې مولا علی قاری رحمت الله علیه په شرح د شرح النخبه کې ذکر کړی هغه داسې تعریف کړی هو ان یزيد الراوی فی اسناد حدیث رجلا او اکثر وهما منه وغلطا دا دی لوی چې یو راوی په اسناد د حدیث کې داسې رجل سیوا کی یو رجل یا د اغنه اکثر سیوا کی زیات کی خدا زیادت چې کړی دا د دنه وهم او خطا واقع شوی په نفس الامر کې دی په دې اسناد کې نوي نو د مولا لقاری رحمت الله علیه د تعریف نه دا سرګندیږي چې د مزید فی متصل الاسانید د پاره او د دې زیادت د رد د پاره او د دې د پاره چې دا وهم او خطا د دوه شرطونه دي اساسي یو شرط به په مزید فی متصل الاسانید کې دای چې چا دا زیادت نه ذکر کړي نو هغه به اتقن او اوثق وي د هغه چا نه چې دا زیادت ذکر کړي او دویم شرط دا دی چې تصریح بالسماع به واقعي په اسناد ناقص کې فی موضع الزیاده په دې کم اسناد کې چې زیادت دراوی راغله نو د دې بالمقابل چې کم اسناد ناقص دی پاغه کې به تصریح بالسماع ذکر وی چې کم ځای کې دا راوی نشته ناقص اسناد کې د مثال نه واضح شي که په دې دواړو شرطونو کې یو شرط کې اختلال راغی او یو شرط نی نو بیا به د زیادت مقبول وي او کم چې اسناد ناقص دی نو پاغي باندې به دا حکم لګي چې دا منقطع دی خداغي انقطاع کې خفا ده نو د مرسل خفي وي تعبیر به نه په مرسل خفي سره کیږي لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها چې تاسو په قبرونو باندې کې نه ما موز ورله مکوي نو دا کم سند چې ذکر شوه په دې کې په دوو ځایونو کې زیادت راغله یو زیادت د سفیان او دویم زیادت د ابو ادریس او سبب د زیادت په دې دواړو کې څه شری وهم او خطا ده هر چې زیادت د سفیان راغلی دی نو اهل علم وایي چې دا وهم د هغه چا نه دی څوک چې د ابن المبارک رحمت الله علیه شاګردان دي داغه نه لاندې دي وهم د عبد الله ابن مبارک نه نه دی وجه صدا ځکه عدد من الثقات چې کله دا روایت د عبد الله ابن مبارک نه نقل کړي نو غیدا سی وایي چې عن عبد الرحمن ابن یزید په منځ کې سفیان نه ذکر کړي او بعضی تسریع بالاخبار هم کړی دا چې ابن المبارک قال اخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد نو دا په دغه کې تسریع بالسماع راغلی په دې اسناد ناقص کې په موضع الزياده کم ګوره چې دا اسناد زائد دی اسناد زائد څنګه د ابن المبارک قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد نو ابن مبارک څه ذکر کړي تسریب الزما حدثنا ویل دي چې سفيان را له حدیث بیان کړي او د ابن مبارک نه چې ثقات دا روایت نقل کړي نو هغه سوی چې ابن المبارک وی عبد الرحمن ابن يزيد نه دا روایت نقل کړي نو سفيان نه ذکر کړي نو تسریب السماع په اسناد ناقص کې راغلي په موضع الزياده او بعضی تصریف په دې کې بل اخبار هم کړی چې عبد الله بن مبارک وی چې مال خبر را کړی د عبدالرحمن ابن یزید او هر چې زیادت د ابو ادریس په دې سند کې راغلی دی نو اهل علم وی چې دا وهم او خطا ده د عبد الله بن مبارک رحمت الله علینا اگر چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث ثقه او امام دی خو بشر دی خطا واقع کیږي وهم راځي ځکه یو عدد د ثقاتو نه چې کله دا روایت د عبدالرحمن ابن یزید نه نقل کوي نو هغه ابو ادریس په دې سند کې نه ذکر کوي او بعضې تسریع بالسمام کړي چې بصر د واثله نه دا روایت نقل کوي نو داسې وایي چې حدثنا یا حدثني واثله نو په دوو ځایونو کې پدې کې دا زیادت راغله په دې سند کې اسباب د مزید فی متصل الاسانید اهل علم درې ذکر کړي یو سبب وهم نه چې دراوینه به وهم او خطا واقع شوي او دویم سبب د دې ده سوء الحفظ چې راوی به سیء الحفظ وي حافظه کې به فرق وي نو کله به یو متصل اسناد کې بل راوی وردن نکی او دریم سلوک الجاده سلوک الجاده دی لوي چې یو اسناد معروف دی مثال په تور امام مالک د خپل استاد نافعنا نافع د عبد الله ابن عمرنا نو دا سلوک الجاده کله اختیار کی امام مالک به روایت مثلا د زهری نه نقل کړی وي نو یو راوی راشي خطا شي او سلوک الجاده کی هغه معروف اسناد را واخلي هغه غیر معروف لرکی نو یو سبب د خطا د دې چې د سلوک الجاده دی دا درې اسباب اهل علم د مزید فی متصل الاسانید ذکر کړي په دې نوع کې مشهور مؤلفات خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دې کې یو تصنیف کړی دا غینوم د تمییز المزید فی متصل الاسانید تقریبا هر یو نوع د علوم الحدیث خطیب بغدادي رحمت الله علیه پاغي کې تصنیف کړی او په ابتدا کې ذکر شوی چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بعض ائمه الحديث ابو بکر ابن نقطه و غیره نقل کړی کڅوک د انصاف خبره کوي نو هغه بداوي چې د خطیب بغدادي نه رستو کم محدثین راغلي کم اهل علم راغلي نو هغه د کتابونو عیال له او د دې محتاج دي ځکه په هر نوع او فن کې کتاب لیکلی خو دا کتاب د خطیب بغدادي رحمت الله علیه مفقود د مونږ لاره رسیدل نه دی او ابن صلاح رحمت الله علیه مقدمه کې په دې باندې انتقاد او مؤاخذه کړی وي ډیر مثالونه چې کم خطیب رحمت الله علیه په دې کتاب کې ذکر کړی دی نو پاغه کې نظر دی مطلب دا د مزید فی متصل الاسانید نه دی دغه شان انتقاد په حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په شرح د علل الترمذی کې هم کړی دی معاصر کتاب په دې کې لیکل شوی المزید فی متصل الاسانید دراسه نظریه وتطبیقیه یو باحثه ده د جامع اردنیه سمیرا بنت محمد سلام عمر نو د ماجستیر رساله په دې نوع کې لیکلې د دې تعریف اراد اهل علم او بعض هغه امثله چې پاغي کې مزید فی متصل الاسانید راغله